الیه مرجعکم ضمیر ذکر کړو نو دې صورت کې هغه مرجع خود اسم ظاهر نو دې صورت کې سلورم آیات کې وی ال الله مرجعکم جميعا مخکې صورت کې سلورم آیات کې ویلو الیه مرجعکم جميعا نو دلته هغه اسم ظاهر ذکر کو ال الله مرجوکم جميعا یا مکی سورات شروع په ترغیب ال القران او دا سوراتم شروع په ترغیب ال القران نو دیو جنا ورپسې راړو چې ترغیبات قران کریم ته یو بل پسیشي درو جوړونکو کې لوی ظالم سوک دې د هغه چانا چې هغه په الله باندې درو جوړي نو چا چې درو جوړ کړیو نو دې صورت کې اتلا سم یاد کې وي او یقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم قیامت کې په په ګواهان پیش کیږي او غي وای دې کسانو په الله باندې درو ویلیو یا مخی صورت کې ویلیو ان هاذا لسائر مبین دا جادو ګرد ندی صورت کې هم یاد کې وای چې پیغمبر ته صرف نه هغه معجزو ته هم جادو ویلو نو میاد کې وی لا یقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين پیغمبر ته وی تم جادوګره پیغمبر چې سپیش کول نو هغه ته هم جادوي نور هم غاڼ وجوه دي امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده د نور صورتونه په بیان د مسائل او اربعو چې هغه داوود صورت دا رسوي وایو دارنګه دا صورت ممتاز ده چې لا سوراتونه راړی په شان د قران کریم دارنګ دا سورات ممتاز ده په مکالمه د نوح علی السلام د زوی سره یا بنی ارکب معنا چې نوح علی السلام سره زوی سره مکالمه کوي ازوی تسوی او زی و تسوی دارنګ دا صورت ممتاز ده په ارمان د لوط علی السلام چې لوط علی السلام ارمان کوي او غوي لو ان لي قوتن او اوي الى ركن شديد دا په دې صورت کې ذکر کړی دی او بل صورت کې نشتا داول صورت بیان د مسائل او اربعو یو العبادت لله وحده چې د یو الله عبادت وکړي دیم نفی د شرک فی العلم چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشتا او دریم ترغیب فی تبلیغ چې مسله بیان کړي مسله خلکو ته اورا سوي او سلورم تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هر یو مبلغ تا دا سلور مسلې په دې صورت کې بیان یو خلاصه صورت صورت کې اول ترغیب ال قران شعیب علیہ السلام ویا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره ال عبادت لله دیو الله وحده دیو الله عبادت کوي او په دې واقعات انبیاو نو علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دیمه مسله چې عالم الغیب یو الله دی بغیر دا الله نه بل څوک عالم الغیب نشتا او دا مسله آیت نمبر 5 پنځم کې یعلم ما یسرون و ما یعلنون ټول بیلم دا الله کی دی خیارا عالم الغیب یو الله دے پار زبان دی پویا یو الله دے عالم الغیب دی یو الله دار سنا خبردار دی یو الله بیا آیت نمبر 31 یو دیرشم آیت نمبر 31 یو دیر شما ولا عالم الغیب از نه پویګم په غیب باندې ولا عالم الغیب زن پویګم په غیب باندې یقینا رب زما دې پار شي باندې نگهبان بیا پینځاو یا میات آد نمبر 75 واقعد ابراهيم عليه السلام سر آیت نمبر 70 ظاهری هغه د پتن الله یې دا عالم الغیب بسنګ شي درېمه مسله ترغیب تبلیغ تیزی ورګي په تبلیغ چې مسله اورا سوا او په دې اړه متانګو آد نمبر 12 دولسم والله ولا كل شيء وكيل انما انت نذير تيرون کې ته مسله بیانو استاکار مسله پیش کولی ته مسله بیان کا او بیا اخیری آیات آیت نمبر 123 یو سر درویشتمه انما انت النذير بیشک ایت یرون کې ستاکار یرولی ستاکار بیان کولی ستا په منل او نه منل نه دي که منی ولې منی که نه منی نه منی ستا کار صرف يرول دي ته بیان کوا چوغور موسی علیہ السلام مسله فرعون ته بیان کړي وا او موسی علیہ السلام زړه تنگ کړي نو تب زړه تنگې آیت نمبر 96 ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فتبعوا امر فرعون هغه زړه نو تنگ کړي نو تبا زړه نو تنگې که بادشاہانو ته مسلې تبې کې نو صورت کې سلور مسلې او باغی باندې واقعات انبیاء علیهم السلام العبادت لله وحده پاغي واقعا د نوح علی السلام د هود علی السلام صالح علی السلام د شعیب علی السلام شهر یو دا مسله بیان کړي وا یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره عالم الغیب یو الله دې بل سو عالم الغیب نشتا پاری واقعا د ابراهیم علیہ السلام او د لوط علیہ السلام چو ګراغی عالم الغیب نو ظاهری ملائکه ته قتل پتو تنوا چې دا انسانان دی او کوم ملائکه ترغیب تبلیغ او تسلی او باغی واقعا د موسی علیہ السلام وګوره موسی علی السلام د فرعون د بادشاہ ته مسله بیان کړي وا او زړه نو تنگ کړي نو تبا زړه نه تنګي سورۃ زوات الراو نه ده اول کی ترغیب ال القران الف لام را الله پویږي په معنا د دې حروف باندې نو چې دوای محکم دي د دې دلایل نو بیا متشابه څنګه پکې راوالي چې سم محکم دي سم متشابه دي او دا تقسیم بګه کړ نو منګه معنا کې هغه اشکال لرګو منګه معنا کې اشکال لرګو چې هغه محکم نه مراد معنا دا حضرت صحابي دا پوس کړو چې زمونږ عرب د اسم دنیا د پیدایش نه مخکې کم ځای او قال کان فی اما دا سه مقام کې او جلد نظر انتها وا لیابلوکم ایوکم آسان و عملا دید پارا چه ازمائشو کی پتاسو چکم یا استاسو نخیستا عمل کونکے دے احسن و عملا نویلے دے اکثر عملا نه ویل چې څوک ډیر عمل کوي لږ عمل دی او احسن دی او احسن کم یاو دی چې په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله نبی علیہ السلام په طریقه نه نو ګډیر عملی خو هغه قبول او منظور بیان نه دی دغه قران وایي عاملۃ الناصبہ تصلا نارن حامیہ عاملۃ الناصبہ عمل کوونکې اوس تړې شوو تصلا نارن حامیہ دنه مشهور ګرم تا نو عمل خو ډیر کړي او ځان استړې کړي او ځای به جهنم شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو راهب لید چې دا هغه بدن پورې صرف سرمن پاتې و او غوخه نه و هډو کې و د پاسه به سرمن و دا سه و چوي او چې هغه عبادت ډیر زیات کو او خوراک به نه کو حضرت عمر چې هغه ولید نو په جړا شو چې هغه ته یو قتل چې دومره زیات عبادت کوي چې وخه ټولو بشوي دا او حضرت عمر وی عاملت الناسبا تسلا نار الحامیہ عمل کړه ستړې شوی ځای به جهنم شي ځکه آسان او عملا نو آسان عمل هغه دې چې هغه مطابق د سنت یو لیابلوکم ایوکم آسان عملا وایا کسان چې کفر کړي دي نه هاذا الا سحر مبین نه دا مگر جادو کارا مخکې سورہ یونس کې دوی میات کې ویلو ساحر مبین دا جادوګر دی پیغمبر ته جادوګر وی معجزې ته او دلایل ته ول جادو وی وی دې مستی کوونکې او فخریه کوونکې دا چې کله تقریبونو او دغه مصیبتونو عجزی خواری او هغه عجزی او خواری ولا ختمه کما او خوشاله پیراول مال ورکم دولت ورکم ژوند دې لکه کم نو دی وای مړه تکلیفونه لاړل سوره یونس کې بلا سمات کې تیر شویو سینا متنګوا مسله بیان کا شاید چې ته تنګيږي په باد ما یو ها سینا دې په تنګيږي پرې دې چې دا پیغمبر دا حالو نو امتی به څنګه یې کله کله دا سه مسائل راشي هډوډای با ګور غره دعا به دای بچو تا کې منډي باورلوي پیسې ولګي ځان بکړې د د غم به در سره او ستا به نه مني او چې راګیر شي نو بیا به تا ته تا زما تاسو نه کړي ته ولا سکے امداد به ور سره کې خرچه به پکې منډي به لوي او بیا به هم دې ګلی کوي بیا نو بتا به دی آزړی تا به جرم کړی قران به دی وته خېلې کنه تا به جرم کړی مسله به دی وته توحید خېلې تا به جرم کړی سملار به دی وته خېلې نو بیا و دا ستا جرمی پتا به دی آزړی ستا جماعت کې مزن زدر نه لړم زن زدي کې نیمه پتا به دی آزړی فلا الله کا تارکم بعض ما یوها الیک شاید جت پر غدون کې بعد یا غلا چې وای کول شي تا تا وضائق به صدرک تنگی بده باندې ستاسینا زکه زړه سړی تنگ شي الکا بد خو مې در سر نه دی کړی کنه ای زاغه خو نه مانی او بد خو مې در سر نه کړی کنه ورته وایا راړی له سورتونه په شان د دې ځان نه جوړ کې شي وذو من استطاعتم سوره یونس کې ما تفصیل کړو ته الله سره یعنی په ادوار دا غلس اقوام وای چې زای جدا جدا یو سورت راړی هغه څوک چې اراده کوي د ژوند د دنیا او د زینت د دې پورا غوار کو دای لال بدل دا عملونه دای په دې کې او هم فی الله یو غسون او دای دا په دې کې کمه ونکړې شي دا کسان دي چې نه به دای لرا آخرت کې مگر ور دنیا د پاره کړو به دنیا کې ورکې شو آخرت تاجر پاتې نشو وحبط ما سنو فيها او برباد بشیا چې دای کړیو په دې دنیا کې وباطل ما كانوا يعملون او بیکار دی هغه چې د عمل کو دنیا کې خو عمل کړو د دین او د دنیا د پاره کړو د الله رضا نه نو ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه او مخکې دینا کتاب د موسی علی السلام پښوا او مهرباني بازی وی چې دا یو يهودي راغله او هغه د نبی علی السلام تایید وکړ یتلو شاهد منه دا خبره صحیح نه ده او مکه مکه کې او چاته صورت مکی دی اصل خبره دا ده افا من کانا علا بینا دم من ربی آیا غسوک چاوی بدلیل طرف در عبد زمان سمطلب دلیل اخلی دا سه مسله الله را لګل دا چې دا عقل مطابق دا امام ابن تیمیہ مستقل کتاب په دې لیکل دی چې احکام شرعیه هغه د عقل مطابق دي او دا غینو د در او تعارض العقل والنقل امام ابن تیمیه دا امام ابن قیم دا غي بارک وای فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما فی الوجود له نذیر ثانی زما د استاد کتاب العقل والنقل وګورئ داغی نظیر دنیا کی نشتا نو اول دلیل عقلی دویم ویادلو شاید منو اولاگی دا دی سرائی او گواد طرف دا اللہ نا سما دب اللہ وحی راو لے گلا قرآن راو لے گا دلیل وحی ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه او دا دلیل نقلی مخی دینا کتاب د موسی علیہ السلام پیشوا و مہربانی اولائکا یومنون بیهن دا کسان ایمان راڑی پدے باندے او چا چې کفر وکړ په قرآن باندې ډالو نور لوز دده مګه کا بشاګه د دې عذاب را ان الحق من ربک دا قران نشته اده طرف درپستانا لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راړي قران نشته اده الله را لګلې وی معنا کله انکار وکړه عذاب بدر باندې راشي ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا مخکې سورہ یونس کې هم ول سمات کې تیر شویو آیت نمبر 17 کې سو زیاد ظالم نه درو جوړونکو کې ازلمو صيغه د اسم تفضیل دا په ادوار د جدا جدا انواع سره منا کوونکو کې لوی ظالم هغه څوک دی چې د جماعت نه خلق منی کوي درو جوړونکو کې لوی ظالم هغه دی چې الله باندې درو وایي حال یا استوی یعنی مثلا نو دوړ برابر دی په صفات کې کله برابر دی شي اولا تذکرون و تاسو پندو نصیحت نا اخلی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اوس واقعا د حضرت نوح علیہ السلام په اوله مسله العبادت لله وحده چې د یو الله عبادت وکړي په دې واقعې د نوح عليه السلام ذکر کړي واقعې د نوح عليه السلام مخکې سوره اعراف کې هم پیش کړي و یو کم شپې تمیا سوره اعراف کې وخت دی ویلو لقد ارسلنا نوحا الى قومه ال دی واو نو راوړي او دل دی وراړ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه زګه تفریق را اشاره را عطفی که په ما سوقا اشاره دیتا چې مخ کې واقعا د نوح علی السلام 13 شوی دا مختصرا اوسه تفصیلا بیانوه چې ستا ومانه په تو زمون ورته بنده یو زمون بشان سړی یو نو موږ ستاو لیو موږ وستا تابعداري ولیو کو سورہ بنی اسرائیل شپږ نوی نمبر آیات او سلور نوی نمبر آیات وګورئ نو ارته وایو آیت نمبر 94 دا خو بنده دې زمونږه غونټه کې مونږه ولې د تابعداري وکړو ولې د پس روان شو د لاس چل دې دې زمونږه پسو چات دی وې وسوم دا سي وې دې زمونږه پسو چات دې مونږه ولې د دوه مانو زمونږ وانتا کې مونږ عزیز دې مونږه پیژنو مونږ ولې د تابعداري وکړو د لاس چل دې نو آلتا هم ذکر کئی پینلا سمیات چه انبیاء علیہ السلام ورزغرالل نو دی ورتسو ایو تاسو خو زمو او ته بنیان یی منګه تاسو تابعداري ولیو کو سوره یاسین آیت نمبر 15 پیلسمه اوسم وای مړه دل څه چل دی منګه پیج زمنګا منګا د کې سفارک دی د په فرق د سر نه پويږي فقال الملأ الذين كفروا من قومه وې مال دار وا کسانو چې کفر کړو د قوم د زنا نوینو موږ تعالی مگر بندا زمونږه غونټه کې او نه نو مونږه ستاسو تابعدار مگر کسان چالی کمزوری په مونږه کې بادی رائے سر سری رائے والا تا دوا وای مړه تا د چې ناس دی دا کو تاو بو تاو دی او دا بل ټوله دا نیچاو دا غرا جمع کړی اټول دا هغه دغه را جمع کړي چې سم سړی در سره نشته ډو واتانی رحمت من دی راګه شه د ماته مهرباني طرف د الله نه فومیت علیکم نو استباع وکړې شو بتاسو انلزمکم هوا وانتم لا کارهون آیا او بلګو موږ تاسو پورې دا مهرباني او تاسو به دې لا بدمنون کی زاغو زما کار نه زه هو تاسو پورې دا تړلې نشم خلوص دې اخلاص دې او توای دې لری کا نو بیا بس در شمه یره چې دې نو منګه تنگ یو ځن شم درتلې یو وما انا بتارد الذين امنوا نیما ز شړون کې هغه کسان الله چې ایمان راوړې دي دارنګي سوره انعام کې هم تیر شوی 250 تم آیات کې ولا اقول لكم اني خزائن الله از درا د چې پسترګو باندې بد لګي از درا بد لګیدل امام شافعي رحمت الله علیه ویلو ولولا شعر بالعلماء یذری پتا خو بد لګي او په ما خو بد نه لګي کنه زیول لری کما زیول رخصت کما ولا اقول لكم اني خزائن الله نو ما تاسو چې ما څخه الله خزاني دي زم متصرف نیم نافذ شرک فی تصرف ولا علم الغیب ازن پویگما پغیب باندے نفذ علم غیب زدا نشم ویل دای دا الله خیر نور کوي دا کدی خو خلوص ته مخلصان دي الله عالم ب الله عالم بما فی انفسهم الله په دې باغ چې دای په زړونو کې دي دا غي اخلاص الله ته معلوم دی انی اذا الله من الظالمین کزا او شړما دای پرې دما دایو زبا شما دغه وخت کې ظالمانو نه از کلا کلا ما یو نی ما ته وجی دا فلانه فلانه زپسړه کې واما تی په ما وشړې ما زما ظالم شما ته کو لوس پیدا کته د پزای شکرہ قالو یا نو قد جادلتنا وې دی وانوها تا جګړه او ګمن سره فاک سر د جدالنا نو علی اسلام جګړه کولی او هو مسله توحید بیانول او خپل مرګرو مدافعات کو دی ولنوم جګړه کې خدا دا جګړه دی وکړه جګړه کې او دا جګړ مار دی او دا بدمعاش دی تا تبا وینو قال نوی نوح علیہ السلام راتل بو کی بده باندې الله غفو شي دا الله او نه تاسو خلاصي دن کی دا الله نه ز سراړم او نه راړم هغه دا الله خو غدا چې کله دا الله عذاب درګي من به موینو ته به مویني ولا ينفعكم نصيا فاذا بدر من کی تاسو لا زمانہ سیات که زه اراده او کما چې زه خیر خوایو لټوم تاسو ما خو تاسو خیر خوایي همیشه لټولې ده زګه خیر خوایي لټوم هغه فائدہ نه درګي ستا عمل داسې ده ان کان الله یرید ان یغیاکم که را د گئی الله ایو بیا کوم چې مور د گمراهي وای بتاسو چې تما سره وی او د بېمان وی ازړه د ګنده او بد عمل وی نو الله ته معلومه کنه مور در باندې وو ان کان الله یرید ایو بیا کوم او زه به زاره ما دا غنا چې تاسو جرم کوی و اوهی اعلانو و یو ګړ شوانو علی السلام تا شان دا ایمان راړي د قوم ستانه مگر هغه څوک چې هغه ایمان راوړې د مخکې نور ایمان نه راړي فلا تتعز بما كانوا يفعلون مخه وکیږي په هغه باندې چې دای کوي هو چې ازمکاړم دی او کشته جوړه لکه ته په کشته سکے وې ته کشته سلا جوړه وې ته کشته سره سکے انو علی السلام اړم کشته جوړی سیم په غاړه ما لګځای برابر کړو د میلا واسه اړم شو ما سوچ مې کوچ دي سین سره مطابق اګیشتای جوړ کړي د وبو غاړه هم دا خواندم کوي مولانا اشرف علي راغله او اما ته وی تاسو غ درځم ته کم ځای ما زه خودلته د دریا سین په غاړه ما زراشه چراغ وی قتل ودا کوم انجنیر دا کړی دی ما دا مخ پلا جوړ کړی ما نو علی السلام لومبای لرګي جوړا کړی وا نوار کلا چې رې تیرې د واپس باندې او ډلا د قوم د دنا ټوکی وې کولې د پوره دا وګوره مړه دې کړه دې کیشتای جوړې د ته د دې سره سکار دې دا چلا قال ان تسغروا منا نو نو علی السلام کتا سټو کی کوئی منګ بورې نو منګ با بدل ټوکوالو تاسو نه لکه چې تاسو ټوکی کوی فسوف تعلمون نو زر دې چې په بشي تاسو هغه چا باندې چې را بشي هغه ته عذاب رسوا بکی غلا عذاب یحزیه دا یحزی ورپسې ولي وي زکا کلا کلا تکلیف او مصیبت خو هغه د پاره د ذلت نه هغه امتحاني تکلیف درې قسمه ده دوا قسمه ده یو هغه تکلیفي چې هغه د پاره د عذابي لکه کافر باندې تکلیف الله راولي هغه له په عذاب ورګي یو هغه تکلیفي چې هغه د ګناه د معاف کېدو د پاره الله په یو نیک بندا تکلیف راولي ځکه هغه نه سغالتا او ګناونه شوی نو هغه په ولا الله معاف کیه دنیا کې ولا الله معاف کی او دریم تکلیفی د پاره د درجه د اوچاته دو لکه انبیاء علیہ السلام باندې به تکلیف راته دا غي والا مقام او درجه به اوچاته ولا دلته یخزیه ورپسې ذکر اړه ایمان نو راوړې د نوح علی السلام سره مگر لګو هغه لږ سورې صافات کې بیا واو یا میات کې ذکر کړي 77 سورې صافات آیت نمبر 77 کې چې دا خپل درې ځامن او درې مګین دی وی یو زیوم کافرو او دا کشتای روانو بدای سرا پاچا پو کې پشان د غرونو باندې زګاو به زیات شوي سیلاب شو د برنو به د کتنو به او چپی والی لکه د غرونو ونادا نوح ابن هو आवाज وکنو علی السلام پر بچی دا بچي بچي نو د پلار د زړه ټوکړی یو ونادا نوح ابنه اواز کو نوح علیہ السلام خپل بچی تا ریحانه تو قلبی وته زکوي چې دا زړه خوشبوئی شیخ القران په خپل ډایرای کې زمانہ مشرور چې نو هغه فات شوی وکان فی معزل یعنی عن دین ابیه و دې په کنار باندې دین د خپل پلار نه مشرکو یا وکان فی معزل یعنی عن سفینه و دې په کنار د کشتای پلار کشتای کې ناس دی او زیه هغه پلامبو روان دی او غار ویاړې محسب رواني او زه دې تا ګورم ستا یادونه مې یادو ما وکان فی معزلن و دې په کنار د دین د پلار نه یا و دې په کنار د کشتای نه یا بنیر کمانا وا بچیا سور شمن سرا راځه کشتای دراو هی دې ایمان راړه ولا تکم مال کافرین مکیگا دا کافرانو سرا درې زامن ور سره ناستی او زامن کار سره شي سیوا کیږي نه قال ساوی لا جبل یاسمنی من الماء او چې پزړې مور والي شي کله پیغمبر زیې نو سو د ملازی لاسی د پیغمبر زیې له پزړې مور والي شوی دی پلار ته ګوري عذاب ته ګوري بیا هم نه راګرځي دګه یو شاعر وایو پسر نو بابا دا بنشست شیخ سادی وایي پسر نو بابا دا بنشست خاندان نبوتش گم شد د نوح علیه السلام زیه د ناکار خلکو سره یو ځای شو خاندان د نبوت نه رک شو هغه خاندان د نبوت نه وته سګه اصحاب کافرو زی چن پایګه پاینه کا گرفت مردم شو ده او دا صاحب کا اوس په یو سورز داغه نیکانو سره کې ناس سړو کې شمیر شا دا نه چې جنت ته بزي تو به د بلغمي باغورا په شکل به جنت داسې خبرې دي سپي جنت ته نه زی او په سړو کې شمیر شو سګیا صاحب کا فروز چاند پای کې نه کا گرفت مردم شو د نوح علیه السلام زی و، خو چې ناکاره و خاندان د بنوت یا د نبوت زوی والا یا د نبوت دوا هغه ته نه روک شو وکانه فی ما ذلیا بنیر کمانا ولا تکم مال کافرین مکی گد کافرانو سرا قال ساوی لا جبلین وی وی زرد چرا بشم غرطا چې بچ بچی مال د اوبونا لار غر ته به وخی جما دې سیلاب نه وبچ شم خوستا کیشتای ته نه دردما قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم دا ځای زمانی کوم خیال کوي یا استثناء متصل را نو معنا دا مگر رحم کوم کې ذات دا الله د عذاب نه بغیر دا الله نن څوک بل څوک نشي خلاصولې الله عاصم اليوم نشته دې بچ کوم کې نن راځي دا الله د عذاب نه الا من رحم مگر هغه څوک چې هغه رحم کوي یعنی الا الرحیم دا الله د عذاب نه بچ کوونکی الله دې بس نه بل لار نشته بل څوک نشته زده هم نشم خلاصوله مساسا متصلا یاسم په معنا د معصوم زی اسمت او مرحیم په معنا د مرحوم نو معنا دا نو عاصم نه مراد اسم فاعل په معنا د بچ کون کی قال الله عاصم اليوم من امر الله وی نشته دې بچ کومګې نن ورځ د الله د عذاب نه او مساسا منقطع الا په معنا د لکن او رسو ځان لا کلام شو نو معنا دا لیکن رحم کون کې هغه به بچ کون کې وی او مطلب د ټول یو دی چې د الله د عذاب نه نن بغیر د الله نه بری څوک بچ کولو والا نشتا لیکن الله ما هو العاصم لیکن رحم کون کې ذات هغه دې بچ کون کې دا پلار او زی اړم دي پلار ورته وای بچي ایمان راړه او راځه کیشته تراو خېجا زی ورته وای غر ته بخېجه موغه به مې بچ کیږي او ورته وای هیڅوک دې نشي بچ کولې بچ کولو والا به دا الله نه بل څوک نشتا وحالا بینهما الموجو وګوره د پیغمبر بچیو غواړي پیغمبر چې د کیشتای تراو خيږي او بچي بیا هم نشي بچ کولې پیغمبر خپل بچي نشي بچ کولې بل وی لاسو کې دوای ما لمن نیولې دا ما بخلاصي او ما د فلانی بابا لمن نیولې سو کوئی زید امساد لاندې ما اسو وای زه د پنځه د لاندې ما اسو وای زه د لمنې د لاندې ما دا امسا د لاندې خو وای سړیا چې توای زه د امسا د لاندې اسو وای زه د پنځه د لاندې د پنځه د لاندې خو مګي مانګ کی او سو کوئی زی د لمنې د لاندې نو د لمنې د لاندې خو ځان ته ځان شرمایو اولاد لا سی او خزا سی او مال سی هر څه په الله قربانول دا الله سره په مقابله کې بل مننه د الله په مینا کې د بل چا مینا ضایو لانا دا قضیه ده چې دا غل خلاصولو چغي وای او چې کله غرق شو ځکه نو علی السلام استعان بخلاصو الله تعالی ته ویل نو حال کې هم دې وو تاسو یو ګه الله ادا نه ساده الله و ان وعدك الحق وانت حكم الحاكمين او ته فیصله کوم کې ته فیصله کوم ګناه وی الله وانو علی السلام انه ليس من اهلک انه ليس من اهلك دازي نو استاد الله سم مطلب دانه چې تانه پیدا نو آل غواغی چې هغه تابعداري دا ستا تابعدار نو دا دوستا زیه نه دی پښتانه وای مړه دا دوستا زیه نه دی چې تابعدار نه دا دوستا شاګرد نه مړه نو بیا خو په ابو لهب هم درودونه وایا هغه ترو نو بیا په ابو لهب هم درودونه وایا کنه نه نه اعلی سوګه چا دا موای چې دا د فلانی پیر صاحب زیاده او ډیر یاره سو کو دا غد وجو د درانه ګور دا د فلانی مولای صاحب زیاده ا ډیر خسړې او دا غد وجو دا غنه پلیت پیدا دی قال يا نو انه ليس من عليك وي الله وانو ادان نو استاد الله دا استاد دا نو یعنی مطلب دا تابعدار دی نو نو روکه کا نو میوان دی د لوی مولا دی ویو هغه چې ما اهل دی وایي په جنم نو چې څوک دی انه ليس من عليك دا نو استاد الله دا استاد الله سره دی یا انه دا سوال چې له سمنا علیک دا ستا مناسب نه دی ته ولې دا سوال کې انه عمل غیر صالح دا زیه دیو دا ناکار عمل خاوند دیو خاوند عمل ننیکا دا دا ناکار عمل خاوندو دا معالم زیه او دا ناکار عمل خاوندی اغا تیم پا جوان تنگی مرگری تیم تنگی انہو عمل غیر صالح دے دے خاوند عمل بد دا بد عمل او ناکارا نوح علیه السلام کومه زمانہ کې تیر شوی دی او ګور نبی علیه السلام ته دا ټوله واقعا معلومه ده الله وینا دا خو ما درته وایي وکړه تلک من انباء الغیب دا د خبرونو غیب نه دي یو د انباء الغیب یو د علم غیب انباء الغیب چې الله وایي راولې کله پیغمبر ته هغه به خبر کو نیک بنده له زړه کې او خبره واچي او داغه د خلې نه وځي هغه ته وای الهام کرامت هغه داغه په واس کې نه یو لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تقریر کو او باغ تقریر کې حضرت عمر وی یا ساریت الجبل ساریا غر تشا فوج در باندې شان راغې اسوار له سووی لری جنگي دو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ تقریر کې ناس تو نو هغه ورته وای لقد جنت یا عمر و عمر علی ونی شد داد سوې ساریه کم دی او چا په راو قتل وی ما املک غلدی و ما املک لسانی زما زړه او اختیار کې نو زما جبا او اختیار کې نو ما ساریه ولید اوس راته سم نخګاری دا کشو کرامت چې الله دې یو نیک بندر یو شی سرګن کی خداغه وس بس کې نه یو دا د هغه د وس نه یو د خلې نه الله یو خبره و باسي ها په خوا د نن نه تاسو کال مخ یو عالم تیر شوی د ایران بسراد او بیا با د روس مداخلت راشي په افغانستان کې دا دا به وشي هغه وخت لا پاکستان نو جوړو پاکستان هندستان چته او بیا هغه د دې ذکر کوي پاکستان به جوړ شي ټوکړي بشي نو په اخر کې هغه وایي ازغازیان سرحد الارض زمین چو مرقد سرحد هغه زمانہ کې چرته صوبه سرحد اصغار دی آن سرحد الارض دمی چو مرقد فتح کنند ایشار کل هند فاتحانا صوبه سرحد نبا غازیان راوچت شي اصغار دی آن سرحد الارض دمی چو مرقد فاتح کنن د ایشا کول هند فاتحانا صبح سران د مغازیان راوچت شي او بیا ټول هندستان به فتح کی او دای سره بس ترکیان او سه عراقیان عرب دا بور سره مرګري شي والله عالم کله رښتیا کیږي او کله دروغ ا رساله کلمی رساله دا اما سغشته او پای کې هغه هغه پیشن گویا چې ورګړي دي کله نه یو نیک بندا د خلین را الله او خبره سرګند کی هغه وس بس کې نه یو نه هغه ته پته یې نه عالم الغیب 15 کاله مخ کې ما درس کې ویلیو ما یو وخت را روان دی چې افغانستان جنگ ډیر زور کېو ما سوشلیس قوتونه او اسلامی قوتونه به یو کیږي او سوشلیس قوتونو کې به چین او روسی اسلامی قوتونو کې به پاکستان ترکیه عرب ممالک دا به او بیا به ما امریکا خرابایو والله عالم یو خبرې خلې نه وزي تل ګامې نه بایل غیب نو یای لیک دا د خبرو غیب نه دی وای کوم غای دې تا تا ما كنت تعلم انت ولا قومك من قبل هذا سورہ آل عمران کې هم سلور سلو اختمایات کې تیر شوی یو چې موږ درته وایو کړه ته دا غي جال نه نه خبر سوره یوسف کې هم درې میات کې رسو بیا راځي چې موږ درته وایو کړه ته نوې خبر تلک من انبائل غیب نوحی الیکا خبره الهام کشف و کرامت دا حضرت مجدد وی حیض الرجال سنگ چې د خزه ایز اختیار کې نه د سړی اختیار کې دا نه دا نه جګری په دې سړی او چتیږي او لوی مقام جوړیږي او وتل کتل کا من ام بال غیب نو یا الیک دا د خبرونو غیب نه دی وای کوم ګا دې تا تا او نه ته پوی دې په دې باندې او نستا کوم مخکې دینا قال يا قوم اعبدوا الله ويهود عليه السلام وعظما قوما عبادت کوي دا الله نشته تاسو لا سو غاجت سر کوونکې بغیر د الله نه نه تاسو مگر درو جوړونکي وازما قوما نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه اجر هر یو نبی چې راغله قوم ته وایي زدار نه په دین باندې اجر نه غواړم زدار نه واز نه غواړم د دین بغیر د پیسو نه نه نو دغه باسه سګي په پیسو باندې کوي هر څه د پیسو ان موزیم د پیسو دی د منګه یا کلیوالو الله دې وبخي اړې راځي ګب شپي وځو ها ټوک مار ونه زمان شیر لالا الله دی وبخي جمعات کې ناس ته یو ملمر راغی تاسو ته وګه ورته وی موږ په سولې دا غوته په لاس روپای په ملمر یان باندې شر بیا وته وی وزار توان چې موږ په سولې یو دا غوته زار توان چې په لاس روپای نو املما ورته مړه ته سوای نو هغه ته وې مونږ استاد له 15000 میاش ورکو چې حساب یو کې پلس روپې موږ راځي کا ما ریال چې وې ځوان چې سټه دې نو دکا څه وایې کا چې سټه دې وی او دی و بچا یې موږ پسو دې پلس روپې او زیاد بکی تاسو لر طاقت سرل طاقت تاسو نا نو مگر دی مجرمان کله چې دا الله نه معافي غواړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه وسړی راغی وی باران نکی روړا دا هغه ورته استغفار وایي بل راغی وی اولاد مینشته وی استغفار زیات وایا بل راغه وی مالی غربت د عاجزی دا وی استغفار زیات وایا چا ته هر څه د استغفار معافی دا وی تاسو رینو نه دی ویلې فقل دوستان ویرو ربکم انه کان غفارا توبه بر لفظ و بر کس دل برزو کی گناہ معصیت را خد پیش آیت زی استعفار ما دار چه پخلی توبه توبه که او تسبیح دلاس کی نیولی دی او کلاس توبه سی او گناہونا اگر کم نکرل داغی نراو نگر زیدی استعفار معافی دا گناہونو دا تش استغفر الله استغفر الله نه نه یو مګا پر هدونګي خپل مددګاران الله استاد وینا د وجنا وما نحن لك بمؤمنین او نه یو مګا ستا خبره لا تصدیق کوونکی ستا خبره مونږ نه منو مونږ خپل الیا استاد وجه نه پریږو تا مونږ ته دلیل راړو وګوره یو خبره تکوه او د شیخ القران والدا تر ډیر وخت هغه د شیخ مخالف و ته اولیاء نه پرې دی او تا اولیاء سره چیړې او بچو ته باندې نقصان ورسي په خواو خلک دغه سه ناپویو بیا رسو ډیره خوا شیخ القران نه رسو وفات شوی دا شیخ القران چې وفات شو سر دې ناس تا په سر به الله سره ښه وی دې خو دور اړو نو دې وړو کې و مور ته خو بچي وړو کې کړه ها انو شل قران دې و ټکر بدل درکی او دې کې بر کوټه باندې غرو ټیلا خور لا ورکړه غکته پریوتا هغه چې ګړې هغه پریوتا کور یاد کړه نو یې سوکو زیونی ولم دې په له درو لم چې کور ته ځه نو شیخ القران نو خندل ورته وستا بابا ته لورګه خو زما د خدای زور دی ولید ګپې ورته راځي ولاغو اے ستا بابا او تواج ټیلا ورګه خو زما د خدای زور دی ولید الا تراک بعض والهاتنا بسو ان نقول الا تراک بعض والهاتنا بسو ما ځان سپار لري په الله چې زما رب دې استاد رب او نشته زنده سار مگر هغه نیون کې دې تندینا تاسو چې سکوي وې لاس او مزاد دې سړیا ان ربي على صراط مستقيم یقینا رب زما دې په لار نه غا باندې نو کواړې دای تاسو نو تای سره ما او رسول تاسو ته تا و ادویو فی هذه الدنيا لانا ور پسې شدای په دې په دې دنیا کې لانا ته و ادویو فی هذه الدنيا لانا ور پسې شدای پسې په دې دنیا کې لانا ته او پر ورځ قیامت کې به لعنت کې دوسم دنیا کې خلک وای په لعنت شي عادیان چې دا انبیاء خلاف کړو اوس واقعا دا رساله و ال عبادت لله وحده چاغو ویلو دی او الله عبادت کوي سړی چې د مدینه منورې نه روان شي د خیبر طرف ته ز او مرګو یا سره نو موږ د مدینه منورې نه خیبر ته روان شو چې زو د خیبر کلا ګورو سیاحت په نیت تلو ما نو منګه خیبر تا روان شو 280 کیلومتر د مدینه منوره نه خیبر کې کجوري وی باغونه و چې منګه لاړو هغه کلی تا هیڅو کوم نو د قلعه دروازه بنوي ما مارګر ته وی زی خو ګورم زه په دیوال باندې او قلعه ته وختم بر چت ته وختم د چت نه بیا پوړای کته کوزې شو باغی ورکوت شو یو مارګر بل را سره په دیوال خو خطر ګران ما زه په خېږم چا برچت نه پوړای کو دې شوی په هغه ورکوت شو دنه په ګو ګرځیو کلاو کتا خو یې سه انسان نو بوټیو آبادو او بوي باغونو او انسان په کې پته نه لګی دا او داغه باغونو میانس کې لارې وی لکه دا غرونو کې خلکو چې او بل خوا دیوالونه کړی اب دې میانس کې نارای لارې دا سه نارای لارې وی صرف گاډي پکې ته پکې ځای په ځای باندې مې خصوصونه پر تقریبا یو دوا درې غنټې وګرځیدو چې واپس راوتو د خیبر نه نو یو اتلس خر هغه سره دلالتي ما دا خر د چا دی غوي دا د کسې باندې دا کې پیدا کیږي لویږي وي دا چای نه اخر ګرځي دا ما پښتانه چې چاته خیره کوي وای په کور کې د خر ورغړا مطلب دا چې کور دې شاړ شه خراب کې اورګړي مې ځای په کورونو کې خرور غفتل سوار نس بنزل سو کال تیر شو خراب کې اورګړي بنیان پکې نشته بیا دا غنه روان شو 280 کیلومتر دا غنه مخ کې لاړو وادي لولا وته وای اوسو او دا سمودیانو هغه ملک د غرونه دي د غرونو میانس کې سړې مخ کې لاړ شي او غرونو کې هم نقش او نگار ځای په ځای باندې دا سه تبوای چا کړي دای کې ځای په ځای کورونه ومي مخ کې چلاړو نو زه تاریخ په نیت باندې راغلم چې دا ځای وګورم تاریخي نیت باندې ورنه نبی علیہ السلام ویل لا تدخلوا الا وانتم باکون متیری گئی په لار مگر جاړی مخافتا یصيبکم ما اصاب قوم یقود نو په معذب زایو باندې خو سړی زر تیری خو زه د تاریخ بنیاد باندې ګورم ما چې هغه ته وې هغه عربي ډیر خوشاله شو زما ډیر عزت وکړ منګه کینولو شربت راوخت او بیا راته په سکرین باندې یو سیډي ولا ګولا دار سو چار سه راته پاغي او خیر دادا دی دادا دی دادا دی او بیا راته وی چې بس تاسو در نه ورشي مخکې گیټ کې کنه پری دي تاسو ته وای چې هغه اجازه کړو من چې ملاړ مخکې بل گیټ هو هغه سم دستی گیټ کولاو کو د بوته ټلیفون کړو مونږه لاړو درنا هغه کورونه هغه ځایونه د سمودیانو هغه خو قتل پکې وګرځیدو هغه کورونه دنه چرا واپس شو ما هغه عربي ته ما یو رائے در لدر کو میسو ما تاسو کو پدی پابندی لګولې او دې تاسو نه پرې دی نو که تاسو اجازه تو کوي دا به یو تاریخی ځای خلک به تاریخ په نظر باندې راځي او دا به ګوري نیو بس تاسو ټوریزم زیات شي د دې به تاسو ته آمدن شروع شي تاسو په دې باندې ټیکټ کې دی نو ټوریزم لا ترقی ورکړي خلک برازي دا به ګوري تاسو را به دا یې فائدہ مل ترازي او تاریخ دې خلک به ګوري اما ته دا خو دې خبره وکړه او دا هغه نه بعد بیا غي اجازه تم خلکو ته کوي دا هغه نه رستو اوس خلک کله کله لاړ شي سو کو او ګوري هغه ځایونه مخکې چانه دي کتلی زمانه مخکې څوک نه پرې خو دا تاریخي ځایونه دا سه بیا قوم د قوم شعیب دا غي هغه کورونا هغه ما او قتل زلالما د موسی عليه السلام هغه کوی چې کوم ځای هغه هغه غړې او بکړې وي بیا د مصر په بارډر باندې هغه چینه چې کوم ځای هغه غټه والی او دا غي نه چینه راوته وي دا په سعودي کې مملکت سعودیا کې دا سه هغه اصحاب الخدود غزاینا چاور بلکړه او حق پر سه وته ورزول نام دا سه کمبر او ماو کنه ستا سه په ګوتانوي کې اډو کې نری نری راو تر اسکار راو ته چې دا او هغه کورونه دا هغه اری هغه اوسم شته ازایونه دا غي هغه اوسم شته او باور کې ولا عجائبګر جوړ کړي دی نوای کې دا غي د زمیداری سامان وغیرہ دا پراته دي او دا په مملکت سعودیا کې عمان کې بیا د یمن ماماو آلت کې پرو کالج کې استادو پروفیسورو نو زبا چلاړم بیا به کې ما سره کار مالته شروع کو یقینا رب زما نږدې دی او قبل اونګه د دعا غانو قالو یا صالحونو ایدای وا صالح علی السلام فتای سرا وی ته بمګه کې امید والا مخکې د دینا تا ته خو زمونږه امیدونه و چې ته وراشي او زمونږه اتفاق به جوړه او اتحاد به جوړه او ته ډېر خسړې یو دا څه کې ته خو مونږ په جنگ اړې هغه او مالی دل دا چې کم ځای نه او خراوته و او چاري به او بکم ځای سکلي ا چیناو ما قتل دا او چاغه به لوشلا په کما پیاله کې نو هغه پیاله اوسم برتا د غټه نه یو لوی د هوس په شان پیاله جوړه کړې دا پای کې به لوشلا فذروا تاغویا فذروا تاغل فی ارض الله نو پرې دې دې لرا چې خوراک کوي بزم غزا الله کې مرا سوي د څه تکلیف اګه تاسو از تکلیف نه اورا سو نو بنوي تاسو لا عذاب نږدې فاقروها نو زخمی کړل دی او خلارا قریب یعنی عاجل فور مدارک معنا کوي فاقروها نو زخمی کړه دی دی او خلا او جمع ذکر آل چه طول پی رضاو چه او تن جرم گناہ کئی انور منی کئی نا آئی پی رضای نو طول پکی شامل دی او دیو جه حضرت عمر وئی که او سڑی مرگو که او ضائی که او او پانزوز کازا پکی شریکی غطول با پی وجنما فاقروا انو زخمی کړه دی یو خلارا فقال تمتعون وی ورت صالح علیہ السلام سکوا علیہ وګورون استاد کې درې راځي ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده نه درو جنا شوی نو کله چرایو کوم مونږه نو خلاص کوم صالح وګوره ابراهيم عليه السلام ملائکه نه په جندل چې دا انسانان دي او که ملائکه زما دشمنان دي که دوستان ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى تای سره غلی وستای زمګ ابراهيم عليه السلام ته پذيري د نر سړې په مرمستیا کې نری د چا چې درستخان یي دا غي یارانو دوستانو می د چا چې درستخان نه یي ا دې اس نه بیا چې بل کرا سړې ډوډۍ لا بیاي با سړې تا ته وای هجی موږ سره ډوډۍ وخورې چې لاړ شم تا به بل مېرمه کی دا چې خزا چې خاوند دې هم خیال ساته ها چې لوګي وړل را لزر خوا کې خو دا اسنه سو کې مرګ لا راغلی سیونه خوړل لوګو ته یو کتل چې سي خوړلې نه دي فما لبسان جابل حدیث ابا سړی پاغ باندې خزا داسې پیښه شي دې غریب بیا ملمتا کته می ملما غریب کوسی لری شي بوتلې هغه مولا یو سړی ملما کړو ها وی زما ملما ما سره بډوډای پړې وای مولا دې ماستو چې هغه بوتل په خواو بیٹه ګورل ډیوډای کې به کټ واچو کټیا چوله وای مولا بوتل کور تلاړو یې خزه وې مولا راغله او ډوډای دا کو ډوډای ورله وړل غواړي الله صدقه کا هغه وته صدقه کم تا سره وړي دوه ته یره کو سو ګورن نو هغه وته سو ګورن تا کور ته سره وړي دي سو الله پاک کما دواړو لکشور شو دی ورته وی څو ګوره په فکنو اخیر کې هغه ورته وی دا د غولا پوخ کما نو ګوی مولا واورې د کوسې به आवाज وکوي په خو یې مزمنګ ووم لګي او داسي آیا نیوی په ځخه زور راي دا یې نه به خواندا ملمای پیجاندنه او دومره عزت ولا وکړه او چونګه ملائکو ملائکو خوراک نه کوي نوای ډوډای نه خوړه او هغه زمانہ کې دشمن بعد دشمن ډوډای نه خوړه چې ډوډای نه خوړه نن سبا خو اجرتی قاتل مرګ پسې باندې عمر راشي ډوډۍ بدر نه هم خوري چا بدر نه هم وسکي بیا باندې د شپې یا سهار کې بدر باندې دزو مو کی ډوډۍ چا بدر نه هم خوري او دز بدر باندې هم کوي دا بے غیرتی هغه قوم کې نه و دا په دې زمانہ کې بے غیرتی په خلکو کې راغلی دا دا خیال هم ساتي چې القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي د هغه په مسلې بیانولو کې نیمه حصہ زمونږ د والدې ده ځکه هغه ور سره ډېره مرسته کوله شیخ القرآن لبه ډاډ ورکو په شیخ القرآن به بوج نه چو او کوشش به دا کو د شیخ القران ډیر خیال به ساتو دا مخصوصن چې درس باو مونږ ته به علي شابه زر اکوړ مات کړي نو مونږ به غرګي راوغسل غوزان به مات کړ ابا سپین کړ دا وی پلار چې دی اکوړ تراشي نو لګ به وپوري ټول راځي درسو کې اوستل شي غیران رال دکې ناستل شیخ قران دیوی من دې لراغلی جی چې من سره لاړ شي او زمون ځای کې بیانو کې ستا بیان زمون خو شوه دی چې تمون سره لاړ شي او تقریر وکي ا زمانہ کې شیخ قران کو چا تقریر ته نه پرې خو نو خدا غنیمت وګڼو به من سره بځې چې موږ ټانګه راوستي دا ا زمانہ کې ټانګي وي شل قران نو ته به ټیک ده ما خام ته ډوډۍ وکړو دی ور سره نور دا کم ځای چې تحصیل دې دې ته به دړا وي شاه منصور دړا دې لا چې ورسېدل نو اسماعیل ډېر چرپټي ونه وو وی ما څنګه په خپل خبره کوله کمانیدار چاکو را سره هغه زمانہ کې چاکو به چکولاو به ټک ټک کول وی کمانیدار چاکو وی جوړ د جیب امراو ټاګي والا ته مې ودرېګا چاغه ودرېګ چاکو می کولاو کا چا ټک ټک کړو وی ما ته چې قسم دې وجنم دې یا رښتیا وایا ته سره راغلې وی تیرا والا او غي دغه مخ کې موړ کې ولاړ دي سلور واړه اما ته چې دلته راولي نو مونږ ته به کوس کې بس او ټوپا کې ور سره دي وی اسماعیل وی ما سپلاوی اوسه او دوه درې گزارن په دې سر سرو اې ما چې د خنجر بچیا ک بیا را لري به مرګ وراله نه زی وی زه کوشم ټانګې نه مونږ په دې میان زرالو مدرسې ته سار چې شیخ القرآن موز لراغه منګه مدرسه کې ناستو چې موز وکړې ما دوی چې اسماعیل بیان دی بیګاو کو وی خندل وی ما دوی چې اسماعیل بیان دی وکړ ما دوی چې او بیان نو کتل باندې چې برابر کړي وی شیخ القرآن نو خندل وی چې ستا بشان دیونی خدای پیدا کی مالک اما په بچ کی او یې په پروا نه اړوي نه چې ګیندا څه خبره وستا په شان لیونی خدای پیدا کی ما په بچ کی کړه کله داسي د ابراهيم عليه السلام بیبي رااله وګي کې خود وامرادو قائماتون خزا د ابراهيم عليه السلام لاړه وا فضحکت نوې خاندلا فبشرنا بساق او داوی خاندل ولي دای ابراهيم عليه السلام لزیر ورکو هغه واورید سوره هجر 250 آیات ارد بیا ذکر کئ چې ابراهيم عليه السلام له زیر ورکو دی واورید مشر سړی بابا بار سړو سره ناستو هغه چې ایکس را ویستا هغه بای ته وی ستا خو په ګډه بچی دی هغه ها بیا بچی رسول الله نه دا هغه وی خجو هغه رااله هغه بابا کسانو سره ناستو چپلې و دوري ولا د گزارې وو وی تم سړې دي شرمو له وکړل کار قال دیا ویلا تعالذو وان عجوزون خان مولا سے الله دې مغفرت نصیب کی بی بی وفات شو بیا بلواده کړو ان هذا لشيء عجيب یقینا دا دی او شی عجیبا موږ له بچی چته سلو کالو خاوند داتیاو کالو زیما قالوا وتعجبنا من امر الله وې ورته ملائکه تاسو تعجب کوی د حکم د الله نه رحمت الله اول ورته ویلو سلام چې دا لکانو په شکل راغلیو نو هغه وی او دا قوم خو به حیا دی به حیا چې هغه بیا خپل پر دې نه پیژني ها بیا ملما او قربا نه پیژني دا به حیا دی او سنا دې ملمنو به عزت یو کی او چونګه دې خو مسافرو دی خو د ابراهيم عليه السلام سره راغلی وو هجرت د عراق نه کړو او دا ملک کې آباد شوو نو وطنيوم نو قوميوم نو قوميوم نو مسافر کو کمزور ہے کنا وجاو قوم يهرون اليه راغز تا قوم د چز غلول شي د طرف دا زغلول شي چا زغلول شیطان چانس غرور شاوت شاوت چې په مخه والی دی خو بیا په ځان نه پويږي ومن قبل كانوا يعملون سيئات او مخکیو دای چې عمل کو نا کارا قال یا قوم نو دو ازما قوما هاولای بناتی دا زما د چم جنا کای دی بناتی دا زما لونا یعنی د چم مشر د مالې مشر ادمالی بچو ته بچی وای د کلی مشر د کلی بچو ته بچی وای بخاری بابی خو بابن فی یا بنیا چې ستاسو زیه نه ته ورته بچی ویل شي کنه په دې رواج ذکر کوي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چاغت نبی علیہ السلام وی یا بنیا حضرت انس خدای زیه نه یا بنیا ورته ویل بچیا مشر اکثر کشران ته وی پردو کشران ته بچی راشه بچی ته وکړه دا شی راړه بچی ته وکړه نو نو علی السلام لوط علی السلام په دې اعتبار وای ابن کثیر دارنګ علامه ابن جوزی هغه ذکر کوي مراد د چم جنا کای قال یا قوم یا اولای بناتی او دا نه چې خپل لونه معاذ الله پیغمبر دوره کمزورې خبره کوي چې زمانونو سره راشي د عملو کوي دا په نکاواله یا خپل لونه د ایلا ورکولې قال یا قوم یا اولای بناتی وینو علی السلام و انک لا تعلم ما نريد او ته خو په هغه څه چې مونږه غواړو مونږه اراده کوو مونږه په جنا کو څه کو تا ته خپته ده مونږه دالکانو شوقیان یو و انک لا تعلم ما نريد چې القرآن الله دې پر رحمتونه ولېږي هغه د قرآن عاملو قرآن خاصه خلک وایي او ترجمه کوي عامل هغه جدای چې هغه د قرآن په خوان کوي د قرآن نه هغه ستې شي څو چې القرآن الله دې پر رحمتونه ولېږي او چې ملک ما صلاح کړي وای نو علمی طاقت مو خو اغلا الله عقل ډیر زیات ور کړو هغه باوی چې چټاکا علم نو من ولا عقل پکاري او چې من عقل نه یو نو چټاکا علم د کټوای کې کېد او سر ور پسې کېد یا مګو علم به بدنام کې علما به بدنام کې د ډیرو د لاس علم بدنام شي د ډیرو د لاس دین بدنام شي چې ما نی ویل هغه اشاعت موقف نه دی شل زره دی او سړی د اشاعت په نوم باندې پیج کولاو کې فیسبوک کولاو کې نو سره په پیج او په فیسبوک نه کیږي شل زره دی او سړی د جمعیت په نوم باندې پیج او فیسبوک کولاو کې نو به د جمعیت نه غبل سو کی دا لبتو دای سو سو شل زالا به دا له حدیث په نوم کولاو کې نو به له حدیث دا لبه تو دورو علی په دې مل کې لبه تو دورو والا ډیر دی چای لبه تو دی ځان تبا پیج ګلال کې اشاعت میډیا اشاعت پلان او اشاعت پلان دا اشاعت دی اشاعت هغه چې ابو الیمان پیج باندې خبر راشي غد اشاعت یا نغمه توحید باندې راشي نو هغه د اشاعت ته چې هغه مرکز نه چې دینه نه یاد اشاعت خبره نه اسه به وسړي په دینوم کولاو کړي دا سه او سړې په بلنوم د جمعیت په نوم به کولاو کړي هغه جمعیت نه هغه د جمعیت چې د مولا فضل الرحمن په دغه راشي هغه د اهل حدیث وی چې دا غي د ذمہ دار سړي په دغه راشي هر یو کو تاو په تاو باړه می هاي شاد تن منسوب کیږي نه بل ته منسوب کیږي دا ځان نه بجوړي شیخ القران ډیر او خيار سړیو نو چې دا مسله کولا نو کاروبارم ځان لکو نو هغه دوره قابل او خيار سره چې کاروبارونه هم د داسې خلکو سره شروع کړل چې هغه زورولو زیدا کې او خانو نیاز محمد خان نومي او الله دې وبخي نو هغه سره شراکت او د کاروبار کالا کې او سره سید اکبر بابا پټکي بیواله او شمله بیواله تماچه به چولیو او خو عزتمن سړیو دا سره تعلق نو دا د خلکو سره خپل تعلق آی بابو ته تقریر لا جون کې هغه زور ورمو شیخ القران به تقریر کو نو هغه مرګریو مو نو هغه به مور سره ولاړو هغه به مرګرتیا دا فیاض علی ناظم چې ترو په ثواب آئیږي نو هغه سره تعلق دا چې هر ځای کې خپل خپل تعلق جوړ کړو چا سره د کاروبار تعلق چا سره د مرګرتیا تعلق او مسله به بیا کولا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله دې په حضرت لوط رحم ولېږي دا غنه بعد الله لولو قومونو کې انبیا را لېږلي ځکه هغه دا ارمان کړو ارمان دې شیخ القران ورته وی زه आवाज زم تاسو باندې راځي لاړ وا جمعه کې هغه ته وی زه خو دې لراغلم چې تاسو ته یو حل وانه او چې تاسو نه خوشاله نو نه بواما زه به واپس لاړ شم خلکو نه وای برات یو موقع کې ورپسې بیا راغلیو چې القرآن تقریر وکړ درې غنټې تقریر کړو ور سره مولانا خان بادشاہ رحمت الله علیه خان بادشاہ شهید اول هغه بیان وکړ بیا چې القرآن د شپې بیان وشو سار چې شیخ القرآن راته هغه محتمم سے بوتوی وی جی پیدل بزو تر سړکا شیخ قرآن ورسره او قاندل ورته وی دا خلانو پیدل شیخ قرآن او غرا روان شو سړک تا ازمانه کې هم موټر ادانو بس ته به وګوته بس کې بلاړه بس کې براغه نو تر سړک پورې هغه ور سره روانو شیخ قرآن پیدل روانو او په دې لارو کې دا زنانه دي کوڅو تراوته وي شیخ القران را روان او غیب دی او خو بل خو نه کتل هغه دغه دی هغه دغه دی چې سړک تر اورسید محتمم شیخ شیخ القران ته وی به حضرت تکلیف په درګ په دل میراوس دی او زکه میراوس چې دا خلک دی وی چې هغه دا دی ستاد شکل نه پته لګي چې حق پرست دي او دا هغه نه بعد بیا شب قدر کې کار شروع شو مرګري پیدا شو اوس هم پکې خلک مرګري دي او مزود مرګري قال له ان لي بكم قوتان وې هر د لوط علی السلام ارمان دې چې مال را طاقت او آوی لا رکن شدید یا ما پنانی ولې او تن مضبوط تا زکه چې قوم دی قبیله دی نو بیا هم د سړی مټ مضبوطی ودریږي در سره قال یا لوط ان رسول ربک وې ور د ملائکه لوط علی السلام موږ استاد دې رب ستا ان المصيبه ما اصابهم شادا چې دا رسیږي به دیتا هغه عذاب چې رسیږي دیتا یقینا وخت دای سبا ده یان سبا کې به بیا عذاب راځي الیسا سب بقریب یا قول دې د ملائکو سباب کې به بیا عذاب راځي الیسا سب بقریب ان سبا نږدې یا قول دې د لوط علی السلام ځکه هغه دور تنگ کړو پریشان کړو چې هغه یو دا سبان را نږدې کیږي چې زر په عذاب راشي فلما جاء امرنا نو کلا چراغ حکم زمونږه وګرځو مونږه پاسا طرف دې لاندې زمونږه هم په ولټا کړه او اوچاته کړل در اسمانه او چې په بارت لنو کانی په ورېدل دار کافر نوم به پی لکل شویو مسومتن اند ربک نشاندار بنی دربستا یا مطلب دا نیغ با پخپلا نشانه لگی دو مسومتن اند ربک نشاندار بنی دربستا وما هي من الظالمین ببعید او نه د داز ظالمانو نه سلره تاسو یې لګو ګورئ ورشي تاریخ یې وګورئ چې هغه سره الله سو کړل واقعا د لوط علیہ السلام په نفي د علم غیب چې وګوره ظاهري ملائکه نه پیژندل نو عالم الغیب نو 45 من تفرید ریسس